د هر قسمه اسلامي کیسټو د پاره زمونږ د دکان پتا یاد درئ پاک خیبر اسلامي کیسټ مرکز د قصه خاني نشاتا کباړي بازار پېښور شهر د جان محمد دکان موبایل نمبر دی 0321 90 95 44 8 په ترتیب د تلاوت کې د دې نمبر 59 دی یو کم شپیتم او په ترتیب د نزول سره د دې نمبر 101 یو سل او یو د سوره لم یکن نفس نازل شوه دی په دې صورت کې چې کم مضمون بیان شوه دی د غزوه بنو نذیر بیان دی او پاغي باندې تفسیر ده په اصل کې د يهودو ظلمونه د يهودو خیانتونه او د يهودو د اسلام خلاف سازشونه دا ولې ورځې نه شروع او بنیادی طور خو د يهودو هیڅ تاریخ نشته په عربو کې د فلسطین نه چې کله دی راو تختیدل او د حجاز په علاقه کې آباد شول او ډیره مدته تیر شو نو د دې ټول کلچر او تهذیب او ثقافت او دا ټول رسم و رواج خو د عربو وګرځېدل او د دیو د زړه نه هغه د یهودیت تعصب ونه وتو د عربو خلک دیو په تعویزونو په کوډو په دې منترونو باندې خپل تابع جوړ کړي او ځکه عرب په دغه وخت کې دیو ټول جاهلانو او دیو وی چې دا خو مونږ لوی لوی عالمان یو هم د دې په وجه دلته ځای نیولی د اسلام دراتلو نه پس دیو د اسلام خلاف خپل ټول سازشونه کړي حتی کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلاف هم دی لوی سازشونه کړیو د بدر نفس د دیو دا بغض او حسد نورم زیات شو تر دې چې دیو د مسلمانانو زنانه چړل شروع کړ په مدینه منوره کې بنو قینقاع چې کومه قبیله دن نه بادوه هم دغه شان بنو نذیر او بنو قریظه د بنو نذیرو دا سلسله چې ډېرې زیاتې شو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دیو ته چیلنج ورکو چې تاسو ته د لس ورځو مهلت دی په دې کې تاسو دن نه دن نه د مدینه منورې نه وځئ او دا غي بنیادی وجه دا چې څو څو ځله دیو ته مهلت ورکړی شو خو د دیو زیاتی او د دیو بغاوت او سرکشی دومره زیاته شوه چې یو ځل دی په مدینه منوره کې یو مسلمانه زنانه دومره بی عزت کړ چې داغه کپڑے وستلې بربند کړل او پاغه باندې د مسلمانانو د دیو جنگ مشو داغه نفس دیو ته چیلنج وکړ چې بس نور تاسو دې زنه اوځي عبد الله ابن ابي او داغه ملګرو د دیو برای راس ملګرتیا وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل اراده کړې و چې دې خلکو باندې حمله وکړي ابن ابی راغه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم کلک کونیو ودا زما ټوپک مار دی د خو زما همیشه حمایت کړی دی اوس به دا څنګه زما په مخ کې مداخله تاسو وباسي د دې وجنه بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شرایط دیو ته معافي وکړله خو اخر دیو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل د قتل سازش وکړو الله تبارک وتعالى وی بچ کړل داغه نفس دیو ته چیلنج ورکړ شو منافقان راغلل او دوی ته وی چې تاسو به نه وځئ ابن ابي ورته وی نه به وځئ کدی تاسو باس نو مونږ بم در سره وځو او که تاسو سره جنگ کوي مونږ بس تاسو مدد کوو خدا ټوله د دروغ وعده وی کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته چیلنج ورکو د وتو حکم ورته وکړو نو نه د دیو په ملګرتیا کې منافقانو بیا جنگ وکړو نو ور سره یوځې اوتل هم په دې صورت کې په دې باندې تفسیره ده په دې ډوم بني آیتونو کې دنیا ته د دیو د انجام نه یو عبرت ورکړه شوی دی چې کوم بنو نذیر لیدلې دی ځکه چې د دیو مقابله د الله سره وا او د چا مقابله چې د الله سره نو یقینا اغا مشه د پر خوار او زار او ذلیلی دوی مخبره د جنگي ضرورت د پاره چې کم کاروائی د دشمن په علاقه کې کیږي یا په جنگی علاقه کې دې ته فساد او تخریب نه ویل کیږي د بنو نذیر مخه ته د کجورو ډونو یو ځنګلو د دې په وجه باندې مسلمانانو ته په حمله کې مشکلات وو نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم وکړ دا ټولې کجوري کټ کړي دا چې کټ کړي دوی وګوره دا څنګه د اصلاح خبرې کوي دا خو فساد جوړ کړه ونه چې پرې کوي دغه شان د دشمن د طرف نه چې کوم ځمکه میلاو شي په قبضه کې راشي دوه قسمه مالونه په غنیمت کې راځي یو ته اموال منقوله وي یو بل ته اموال غیر منقوله وي اموال منقوله غدي چې کوم مال او دولت یې پیسې دي سره دي بل څه سامان دي چاغه د یو ځای نه بل ځای ته سړی وړی شي یو هغه مال دی چې غیر منقوله دی یعنی هغه څوک د یو ځای نه بل ځای ته اوچتول نه شي لکه ځمکه او کورونه آبادۍ د دې هغه چا چې په اسمانونو کې دی او هغه چا چې په ځمکه کې دی ټولو او هو العزیز الحکیم هو الذی دا الله هغه ذات دی اخرج الذین کفروا چې راوستلی دي هغه کسان چې کافرانو یعنی بنو نذیر من اهل الكتاب د اهل کتابنا من دیارهم د خپل کوروننا لاول الحشر په وخت د جمع کېدو د اول لخر کې یعنی چې کله لخرکشي په پړومبي ځل وشو نو الله را کوس کړل دا خپل قلاګانې ټولې پرې خو دي او شکست تسلیم کو ما ظننتم الله فرمای تاسو هیڅ ګمان نو اے مؤمنانو ان یخرجو چې دوی به وزي د مدینې نه دومره پاسان او دومره زر وزنو او هغه هم دا ګمان کړو بنو نذیر انهم مانعتهم حصونهم چې دوی به بچ کړي دوی د قلاګانې من الله د الله د طاقت نه فاتاهم الله نراغ دیو ته الله پاک یعنی حکم د الله من حيث لم يحتسبوا د داسې طرف نه چې دی وړو ګمان نکو وقذف ويغرزول في قلوبهم الرعب د دیو په زړونو کې رعب او هیبت یخربون بيوتهم چې ورانول دی خپل کورونه به ايديهم په خپل لاسونو و ايد المؤمنين او د مؤمنانو په لاسونو فاعتبروا يا اولي الابصار نو عبرت واخلي اې د عقل خاوندانو ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء او کچته نوې مقرر کړه الله په دې باندې جلاوتنی فیصله نوې کړی لعذبهم فی الدنيا نو ضرور به دوی ته عذاب ورکړو په دنیا کې یعنی چې دوی به قتل شو جیل ته بتلو ولهم فی الاخرته عذاب النار ذالک بانهم شاقوا الله ورسوله دا په دې وجه چې دوی د الله او د رسول مخالفت کړو ومن یشاق الله سوق چې د الله مخالفت وکي نو یقینا الله سخت عذاب والده ما قطعتم من لینه هغه چې تاسو پرې کړی دي څه کجوري لینه د کجورو ونه او ترکتموها یا پریخي دي قائمه علی اصولها ولاړې پخپلو جرړو باندې نه ولاړې پریخي دي و باذن الله دا د الله په حکم یعنی دا د مؤمنانو تر طرف نه الله جواب ورکړی دی ته وليخزي الفاسقین او دې د پاره چې فاسقان الله ذلیل کی رسوای کی وما افا الله علی رسوله او هغه څه چې واپس کړی دی الله په خپل پیغمبر باندې یعنی کوم مالونه چې پاتې شوی دي بغیر د جنگ نه تاسو جنگ پاغه نه کړي هم دې خلک دار سه پرې خو دولاړل فما اوجفتم عليه نو ندی زغلولی تاسو پاغه باندې من خیل نه اسنا ولا رکاب او نه اوخان ولكن الله يسلط رسله لیکن الله مسلط کوي خپل پیغمبران علا من په هغه چا باندې یشاء چې خوښ شي والله على كل شيء قدير یعنی دا هر څه چې کړی دا الله کړی دی ما افا الله على رسوله هغه چې واپس کړی دی الله پاک په خپل پیغمبر باندې د دیونه یعنی کوم مالونه چې دی پاتې شوی دی من اهل القرى د دې کلو والو نه چې دا بنو نذیر کلیو ولله وللرسول دا د الله او د رسول د پاره دی یعنی دا ستاسو د پاره نه دی دا د الله اختیار دی او دا هغه په نمائندګۍ د پیغمبر اختیار دی ولذل قربا او د پاره د خپلوانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او د یتیمانو د پاره دی او د مسکینانو د پاره او د مسافرو د پاره دا ولی کای لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم دې د پاره چې نشي دا مال گردش کوونکې په منځ د اغنیا او ستاسو کې چې یو څه خلک به واخلي او بس دیو به قبضه کې د ځان سره هم د دیو په خاندان کې به وما اتاکم الرسول فخذوه او هغه چې تاسو ته درکړل پیغمبر یعنی حکم د توکنم د قواخل او عمل په وکي وما نهاکم عنه فانتهوا د سنه چې تاسو من کړی نو داغې نه من شي واتقوا الله یا ویریږي د الله د نافرمانینا یقینا الله شدید العقاب دی سخ عذاب ولده په دې ځای کې د دې فیصله وشو چې د دې ټول اختیارات د الله د پیغمبر دي ځکه د بنو نذیر نه خکافی لوی ځمکه پاتې شوی و د ځمکه او د دې ټول کورونه نو دا که یو څو کسانو ته حواله کړی شي دمدا به په دې خاندانونو کې بس تقسیم شي د دې وجنه الله د دې حکم راولې ګو فیصله وکړه چې کم اموال منقوله دي هغه خو به تقسیمیږي د مجاهدینو په منځ کې خو چې کم اموال غیر منقوله دي یعنی جایدادونه دي نو دا به سرکاري بیت المال کې پاتي او د الله د پیغمبر په وینا باندې او د هغه په حکم باندې څنګه هغه غواړي داس به تقسیمیږي خو د تقسیم خبرم دانه ده د دې څومره پیدا چې د هغه به بیت المال ترازی او په دې به د جنگ سامان غسته کیږي وسلې به غسته کیږي په دې ځکه یو بل خبرم یاد ساتي چې په غنیمتونو کې حصہ د هغه مجاهدینو رسی چې کم سلور حصي دي پنځمه حصه به بیت المال ته راځي او سلور حصي به په مجاهدینو تقسیمیږي دا په هغه مجاهدینو به تقسیمیږي چې کم ماهانه یعنی تنخادار نه تنخادار فوج غنیمت نشي اغسته ځکه د دیو د کفارت ذمہواری که جنگ یو کنه نو حکومت غستی ده نو چې حکومت د دې ذمہ داری غستی ده نو چې څومره غنیمتونه راځي هغه سرکاري بیت المال ته دی او خزانه ته بزي اب په دې باندې تقسیمیږي دا هغه مجاهدین چې هغه رضاکار دي هیڅ تنخواه نه لري نو هغه دا حق دی چې د غنیمت په مال کې خپل حصہ واخلي للفقراء المهاجرین دا اموال فی اموال اموال په هغه مال ته ویل کېږي چې دشمن په خپل او تخت او مال پری دی لکه د بنو نذیر نه چې پاتې شوی المهاجرین د پاره د فقیرانو د مهاجرینو هغه کسان چې وسته شوی د خپل کورونو نو د خپل مالونو نو لټی دی فضل د الله د طرف نو رضامندی او دیو مدد کوي د الله د دین او دغه د رسول اولائک هم الصادقون دغه کسان رښتینی په خپل ایمان کې والذین هغه کسان تبوؤ الدار چې اوسېدلې دي په دې کور کې نه بدین بدینه والا مراد دي ول ایمان او ایمان امراوړل من قبلهم الذين مخ يحبون دي خوخي من هاجر اليهم هغه څوک چې دوی ته هجرت کړي دي مين او سره صافي ولا يجدون في صدورهم او نبي عمومي دیو په خپل زړونو کې حاجتن حس حسد مما د هغه سنه اوتو چې دی مهاجرینو تور کړی شوی دی ځکه د مهاجرینو سره خدای الله وعده ده څوک چې د الله په لار کې هجرت وکي نو الله به ته ډیر زیاته پراخي ورکي ډیر مال او دولت به ول ورکي خوشاله به کی نو دې مهاجرین ته چې څور کړی کیږي دا انصار په دې باندې څه حسد نه کوي د دې سره ويؤثرون على انفسهم او دې تکلیف تیری ترجیح ورکې دیو په خپل ځانونو باندې مهاجرین ورونو لره ولو کان بهم قصاصه اگر که په دیو باندې لوګي په خپل حاجتمندي خو ترجیح په خپل ځان باندې مهاجرین ورونو لور کوي و مې یو قشوح نفسه او هغه څوک چې بچ کړی شو د بخل د خپل نفس نه فاولائک هم المفلحون نو دغه خلک کامیاب دي والذین جاءوا من بعدهم او هغه خلک هم حقدار دي کوم چې راغلي د دیو نه پس او وایي وي ای زمونږ رب بخنه او کوم ته زمونږ غرونو ته هغه کسان چې زمونږ نمخ کې تیر شوی دي د ایمان سره ولا تجعلوا مقدا فزرون زمونږ کې غلن سخیره سه حسد بغض داغه کسان د پاره چې ایمان راوړو ای زمونږ رب یقینا ته شفیق او ته مهربانه الم تر آیت نه ګوري الا الذين هغه کسان ته نافقو چاوي منافقان یقولون لاخوانهم دی خپل ورونو ته وی بنو نذیر دی يهودو ته الذين كفروا من اهل الكتاب هغه کسان چې کافرانو د اهل کتابونه لئن اخرجتم وی که تاسو وست شوي د مدینې نه لنخرجن معکم نو موږ به تاسو سره وځو ولا نطيع فيكم احدا ابدا او تاسو په باره کې به موږ د هیڅ خبره نه منو ان تاسو په معاملې کې به موږ هم تاسو ملګری یو وان قتلتم لننصرنکم او که تاسو سره جنگ وکړ شو نو موږ به تاسو مدد کوو او الله گواه دی انهم لکاذبون چې دا منافقان دروغجن دي لئن اخرجوا کچرته دی او استل شي ضرور تاسو ډیر زیات یری والے یعنی تاسو نه ډیر یریږي یعنی ډیر یری والا تاسو یې سخ یری والا فی صدورهم د دیو پرړونو کې من الله د الله نه مطلب دا دی چې دا الله نه زیات تاسو نه یریږي په کار خدا وجدو دا الله نه یریدل نو زیات یری تاسو پرړه کې پرته ده ذالک بانهم قوم لا یفقهون دا په دیو چې دا قوم دی چې هیڅ نه پويږي په عظمت د الله باندې لا يقاتلونکم جميعا دا يهود تاسو سره جنگ نشي کولای ټول په یو ځای الا فی قرم محصنه مگر پاغه کلو کې چاغه قله بند کلی په دې کې دیو جنگ کوي او من وراء جدر یا د دیوالونو نشاته بأسهم بيدهم شدید د دې په خپل منځ کې جنگ ډیر سخت د اختلافات دي تحسبهم جميعا تب ګمان کې چې دا ټول یو دی وقلوبهم شتا او زړونه د دیو جدا جدا دي ذلك بانهم قوم لا يفقه لا يعقلون دا په دې وجه داري چې قوم د چا عقل نه لري کبسل الذين من قبلهم پشان د هغه کسانو یعنی مثال د دیو د دې کسانو پشان د هغه کسانو دی چې د دیو نه مخکې تیر شوی دي نږدې نه مشرکان د مکه ذاقوا وبال امرهم چې د خپل کار وبال سکلې دي یعنی په بدر کې سزا خوړلې ده ولهم عذاب الیم کما سل شیطان دلته اوس مثال د منافقانو په شان د شیطان دی دغه خلکو خو سزا هغه سوموند څنګه چې مشرکانو مندلې و د دې منافقانو چې دا ورته وی چې شابه ګرم شي مونږ ملګریو چې و نه وځي دا غوي مثال سره کوم مثال شیطان پښ د دې مثال په شان د شیطان دی کله چې و انسان ته کافر شه فلما کفر نو کله چې کافر شون دی ورته بیا وی زه خو بیزار یم ستانه زه خو یریګم د الله نه چې رب العالمین دی دا د دیو مثالم د قشان دی فکان عاقبتهما نو دیبا انجام د دې شیطان او د دغه انسان د دوانو انهما فی النار چې د دوانو په پور کې همیشه همیشه په دې کې اوسېږي او دا د بدله د ظالمانو یا ایها الذین آمنو ای مؤمنانو تقوا اختیار کړئ د الله ولتنظر نفس ودی ګوري هر یو کس ما قدمت لغت چې سي مخکې لګلي د سبا د پاره یعنی د قیامت د پاره ویریږي د الله نه یقینا الله خبردار دی هغه څه باندې تاسو کوي او مکه کې دا کسانو په شان چې ير کړی دی الله بیا الله ير کړی دی دیو نه خپل ځانونه هم یعنی دیو الله هیر کو نو الله د دیو نه خپل ځانونه مېر کړل د خدا فراموشي خاشع عاجزی کوونکی دی متصدعا چاودونکی دی من خشیت الله د الله د یرینا د دې مثال د معنا او مطلب دا دی چې کدا انسان ته مونږ کم عقل او هوش او حواس ورکړي دي کم پوه او حس ورکړي دي کم دا شی مونږ دی غرونو ته ورکړي او بیا هم په دا امانت خو دی وینو د باو شوی بو عاجز شوی بو او د ډیر یری نه بچاو دلو خدا انسان خود دې غر نه ډیر کمزورې دی خو دې زوم دومره لوی بدمعاش دی چې دې خبره نه مني دا هرڅ د ته عقل هم ورکړ شو هرڅ ورکړ شو دي خو دې ځان ډیر چت حساب دې لوی تکبر کوي وتلک الامثال نضربها للناس ام دا مثالونه چې موږ بیانو د پاره د خلکو د دې لپاره چې دوی فکر وکړي هو الله الذي لا الله غزاد دې المهيمن نگهبان دی العزيز غالب دی الجبار جابر دی یعنی غالب دی جبر کوونکی اصل کې د جبیری نه دی په یو زخه باندې پټي خودل نو دی جبار دی یعنی د عظمت ډیر لوی دی عظیم دی المتکبر کبریا والده لوی والده سبحان الله وهو العزيز الحكيم او دا الله زبردست دی او حکمت والا دی سورۃ الممتحنه مدنی سورۃ دی په ترتیب د تلاوت کې شپږم نمبر دی او په ترتیب د نزول سره 91 نمبر دی یو نوی د سوره احزاب نه پس نازل شوه دی د دې سورۃ مضمون د دوستۍ پرې خودل ترک موالات د کافرانو سره هم د دې آیتونو سبب د نزول هغه مشهور واقعه ده چې یو ځل په هغه وخت کې چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فتح د مکی تیاری شروع کړې و او دا تیاری ډیره زیاته خفیه ساتل شوې و کم چې د مدینه منورې د مؤمنانو د جنگي های کمان ارکانو چې د ټول جنگي اختیارات دا غوي سره فیصله به کولې ام دیو ته پته و بل هیڅ چا ته پته نه و او دا پابندی لګېدلې و چې د مدینه منورې نه بهر هیڅوک د دین خبر نشي چې د فتح مکه تیاری شروع ده او د دې یو لوی حکمت او د الله په نسبانه چې کله دې پته لګېدلې وې نو لوی خونریزي به شوی و ځکه مکی والو بم د جنگ تیاری کړې وې او مکه به داسې نه و فتح شوی بلکې ډېر لوی وینه به تو شوی و دا تیاری خو پیره روانه و په دې کې یو ځل جبرئیل امین راغې او نبی کریم صلی الله علیه وسلم توای زر کوا کسان په مخه کا یو خزه روانه ده روزه خاخ یو زګی دی د مدینه او د مکی پر لار کې ام اغه ځای کې ده او داغه سره خط ور سره د خط ته واپس راوړی جبرئیل امین راغې چې زنانه روانه ده او خط یې غسته ده او ظاهر خط انتهایی خطرناک خطرناک دی کدا خط ورسید نو یو لوی مسله پیدا کیږي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د دې خبره راوی دی هغه وای ز او زبیر او مقداد رضی الله تعالی عنهما وی مون درې وانه په منډه شو او چې کله زی ورسې دی روزه تو خاخ د خاخ یو باغچو دی ته ورسېدو نو دقل تک خزر روانه و یې څنګه چې جبريل خبر ور کړو چې دی ورسې نو په دقه ځکه رسول شي زنانم مسار کړه او ورته مې چې خطر وباسه هغه وی زما سره خط نشته دیو په ډیر کوشش وکړو هغه خپل ستالاشیم ورکړي چې سر زما دغه سامان دي دا کپړې دي دا اس نشته دی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي خط راو باسا کني زما دي په الله قسم ایستا کپړې بستا د بدن نه کوزي کوم دا غي وجه دا ده چې دا الله پیغمبر ویل دي چې خط شته دی ته څنګه وې چې نشته دی هغه چې پوښوه نو دا خپل شاته کونسې د سر اوس پړ دی او د دې نه خط راوېستو دا خط واپس را ورسېد چې څنګه واپس نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته را ورسېد نو دا خط کولاو کړی شو او مشهور صحابي دی بدري حضرت حاتب ابن ابي بلتع دا غره طرف نه لیکل شوی دی د دو خاندان او بچي په مکه کې د خط لیکل واغوي ته چې په تاسو باندې ان قریب حمله کیدونکې ده نو تاسو خبرم شي او زما د دې بچو د اهل عیال خیالم ساتي دا خبره چې شنو ډیر یو ناشنا غونې صورتحال را پیدا شو حاتب ابن ابي بلتا رضی الله تعالی عنہ راوخته شو حضرت عمر ډیر په جذبه کې دی او په جلال کې دی وی یا رسول الله حکم راته او که اجازه را کړې دې منافق سر کټ کوم او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي عمر مکه بدری دی او دا عین ممکنه ده چې بدریانو ته الله دا خبره کړې ده بدر په ورځ چې اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم سکوي نو هغه کوي تاسو ته ما مغفرت کړي بخنه مې کړي ده تپوس د حاتب ابن ابي بلتان وکړو ناغه یا رسول الله ما ته په سزا را کولو کې تادی مکوې زما خبره واوري خبره واوري دلوي چې د دې ټول دا څومره چې دلته خلک دی د دې په مکه کې سنه څه خلک شته سهارې والا زما هیڅ څوک نشته بس ما نه دا غلطي وشوه چې ما دا اراده وکړه چې برې مکی والا باندې سه احسان مو کوم او دوی زما د بال بچ خیال به وساتي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خبره واورې دو دی پرې خو دو خو الله تبارک وتعالى برای راس سوره الممتحنه نازل کړه اگر چې حاتب ابن ابي بلتع بدری دی او چې کله د ته الله معافي کړي دا سرزنش کړي دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مرته معافي کړي دا او د نقصان نه خبره بچ شو س خطر چې هغه خطرم را نغله کنه کدا اطلاع رسیدلې وي قران کریم خپل فرمایي یو لوی مسله به پیدا شوی و داغه نه پس الله تبارک وتعالى سوره ممتحنه نازله کړه او ډېر سخت عتاب کړي دي ډېر سخت سرزنش او تنبیه کړي دا او هدایات ور کړی دي فرمائی، یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تاسو مه نیسئ زما دښمنان او خپل دښمنان دوستان تلقون الیهم بالموده تاسو هغو ته د دوستانې پیغامات ورکوئ د محبت اظهار کوئ وقد کفروا بما جاءکم من الحق حالانکه هغوی انکار کړی د هغه څه نه کوم چې تاسو ته حق راغلی دی یخرجون الرسول دو پیغمبر را وستلی دی و ایاکم او تاسو یې مرایستلی د مکې نه ان تؤمنو بالله دا صرف په دی وجه چې تاسو ایمان راوړی په الله باندې ان کنتم خرجتم دا جواب د مخکې تیر شوی شرط رست راغی ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی کچرت تاسو راوتی د پاره د جهاد کولو زما په لار کې وابتغاء مرضاتی او زما د رضا د لټولو د پاره تسرون الیهم بالموده تم تاسو پټ پټ هغه ته د دوستانه پیغام ورکوي د محبت پیغامات ورکوي وانا اعلم زډیر خپو هیګم ما اخفیتم وما اعلنتم هغه څه چې تاسو پټ ساتلی دی او تاسو ښکار کړی په خپل جبو ومن يفعله منکم او هغه چا چې دا کار وکړ تاسو نه فقد ضل سواء السبيل نو دی واوړې د نیغلارې نه او مؤمنانو تاسو واورې کنه یسقفوکم کدیو تاسو چرته بیا مو می قابو در باندې بیا مو می یکون لکم اعداء ان دیو بستاسو دشمنانی و یبسطو الیکم ایدیهم او دروګدبه کی تاسو تخپل لاسونه و السنتهم او جب خپل بستوی په بدو ردو وودو لو تکفرون او دیو ډیر ارمان لري چې تاسو کافران شئ څنګه چې دیو کافران دي بیا فرمایي لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم مؤمنان واورئ هرگز به تاسو ته پیدا در نکې د قیامت پر ورځ تاسو رشتہ دار دا چې تاسو کوم د وینې رښتې دي هیڅ پیدا به در نکې ولا اولادکم نه بس تاسو اولاد تاسو ته پیدا در کی د کم د وجه نه چې تاسو د الله نافرمانی وکي یوم القیامت د قیامت پر ورځ یفصل بینکم الله به تاسو په خپل منځ کې جدا کی بیا والله بما تعملون بصير قد كانت لكم اسوه حسنه یقینا تاسو د پاره یو بهترین نمونه د ابراهیم علی السلام په ژوند کې او د هغه کسانو په ژوند کې معه چې دا غسرو کله چې هغه ویلو خپل قوم ته ان براء منکم یقینا موږ تاسو نه بیزار یو ومما دا غسنا تعبدون من دون الله چې تاسو عبادت کوئ د الله نه سوا کفرنا بكم هغه وتوی مونږ ټول د دې ستاسو د دین نه انکاریان یو وبدا بیننا اندا د مؤمنانو خبره او کافرانو ته او خکار شوی د کولاو شوی د زمونږ په منځ کې ستاسو په منځ کې العداوه دشمنی والبغضاء او بغض ابدا همیشه همیشه لپاره د کله به ختميږي حتا تؤمنو بالله وحده تر دې چې تاسو په الله باندې یوازې ایمان راوړئ خو الا قول ابراهیم د ابراهیم علی السلام په ژوند کې یو خبر ستاسو لپاره نمونه نه ده هغه د ابراهیم علی السلام دا وینا خپل پلاړ ته چې ورته ویل لا استغفرن لك زب خامخستا د لپاره بخنه غواړم او د بخنه مطلب دا و چې ته ایمان راوړ نو خبره به ته بخنه وشي وما املك لك من الله من شيء او زه اختیار نه لرم د الله د طرف نه ستاده لپاره د هیڅ شي دا خبره چې ابراهيم عليه السلام کړه و تر یو وخت پورې دا سره وعده کړې و خو چې کله ورته پته ولګي د قران کریم کې خبره تیر شوې ده چې دا خدای الله لوی دشمن دی نو بیا ته واپس شو نو دا خبره لا استغفرن لك د پلار د پاره دا وینا دا تاسو پر نمونه نه ده ځکه د کافر او د مشرک او د بيدینه پلار د پاره د بخل دعا غختلم چې هغه مرشوي په بيدینه باندې په کوپرو په شرک باندې چې کله ژوند دی د ژوند د وخت پورې غوته دا دعا کول شي چې الله ورته هدایت وکړي خو چې کله په کوپر باندې او په شرک باندې په بی دینۍ کې مړ شو نو تاسو د پاره د ابراهیم علی السلام دغه وینا په کې بیا نمونه نه ده د دینه پته لګي چې د کافرانو سره او د مشرکانو سره او د دې بی دین خلکو سره دوستی د دې يهودو د نصاراو سره څومره سنگین او غناو نه جرم دی د الله په نسبت ربنا ابراهيم عليه السلام هم دا خبره کړې و او دا غملګرو عليك توکلنا پتا باندې زمونږ بروسته ده هم تا ته زمونږ وجود هم تا ته زمونږ واپس کېدل دي ربنا اي زمونږ رب مگر زمونږ فتنه دا غي کسان د پاره چې کافران دي فتنه مونږ ځکه مگر زوا په دې طریقه باندې چې کته په مونږ باندې کافران غالب کی نو دیو بوای چې کدا په حق ون ولې به مغلوب کېدل زمونه او کوم په ناحق ولې به غالب کېدو او بل خبره پکې دام ده دا چې هغه اخلاقی کمالات چرته زمونږ نه وا نخلي چې بیا کافران وایي چې دا مونږ او تاسو خو یو شی یو کنه تاسو په مونږ باندې څه فضیلت دی نو مونږ به ایمان والو یو هغه کافر دي زموږ سره یو لوی معیار دی خو کوم د خپل معیار نه راوغورځيګو نو کافران به وایي چې بیا مونږ او تاسو کې څه فرق دی او کدا صورت راشي نو بیا ولې د هندستان فوجیان مجاهد د کشمیر ونیسی او ورته د پاکستان ټلویزیون هم آن کی او ورته د انډیا غم آن کی او ورته وی تاسو په دی او په دغه کې څه فرق دی د څه لپاره جنگ کې د دین ازي التن څه شي دي زمونږ واغو کې څه فرق دی نو دا لوی پیغور دی ځکه دعا دا کوي ربنا لا تجعلنا فتنه للذین کفروا الله مون آزمائش مگر زوداغي کسانو لپاره چې هغه ځا کافران دي او بخنه وکړه موږ ته زمونږ رب هم ته عزیز او حکیم لقد کان لکم فیه اسوه حسنه یقینا تاسو د پاره د پدیو کې ښه نمونه لمن کان یرجو الله د پاره دا چا چې غیریږي د الله نه او د ورځ د آخرت نه او مې يتولوا چا چې د دې سره دوستي وکړله فإن الله هو ال... يعني امتحان باندې خپوه دی امتحان په څنګه وکي دا څه ته پوښتنه ته وکي چې واقعي هغه ایمان راوړی دی د الله درزا د پاره هجرت کړی دی د خپل قوم نه خو خپنه ده خپل خاون ته خو غوسه نه ده سورانه خو نه دی راغلی یا دلته بل چا سره د نکاح د پاره خو نه دی راغلی د ایمان د وجه نه راغلی ده نو چې د دې جوابات ټیکو نو بس ایمان قبول کړي نور د زړه ایمان الله ته معلوم دی الله ته پته ده خو چاغه ما ایمان راوړ او تاسو دې سوالات جوابات هم درکې نو بس مؤمنه ده فإن علمتموهن مؤمنات نو کتا سو پوه شو دا مؤمنان دي فلا ترجعوهن الى الكفار نو کافرانو ته دا مؤمنان زنانه مو واپس کوي لا هن حل لهم نه دا زنانه حلال دي د دیو د پاره دا ناپاک خلق دی دا مؤمن زنانه اوس پاک زنانه ده پاک دا منه ده د دې وجنه دا غوی د پردا حلال نه دي ولا هم يحلون لهن او نه دغه ناپاک حلال دي د دې مؤمنانو زنانو د پاره او به قانون خو د څنګه واپسی به څنګه نو کافرانو تم دي مشرکانو تم یو حق ور کړی دلته فرمایي واتوهم ما انفقو او د دوی چې کم خاوندان الته په شرک کې دي مشرکانو کې نو هغه ته ورکه هغه مالونه چې هغه خرج کړي دي په دیو باندې ان د نکاح په وخت کې دیوله د مہر په نوم چې څه شی ورکړه دي نو هغه تاسو ادا کړئ د دې طرف نه دي سړی ته ورکه ورته ولا جناح علیکم او بیا په تاسو نشته لسه ګناه ان تن کی حوهن چې تاسو دې سره نکاح وکي اذا اتیتموهن اجورهن کله چې د دیو مہرون تاسو تور کوي دا سې نه چې هغه تاسو کوم مہر هغه ته ادا کو نو چې پاغي کې به دا زموږ په نکاح کې راځي نه دی له خپل جدا مہر ورکوي او بیا مؤمنانو ته فرمایي ولا تمسكوا بعصب الكوافر او تاسو مساتې په خپل نکاح کې کافرانه خزي که تاسو کوم خزي دی وغه ایمان نه دراوړې نو تاسو نکاح ختم شوه دی واسالو ما انفقتم او غواړي هغه مال چې تاسو خرج کړل په دیو باندې د کافرانو نه څوک چې الته په نکاح اخلي داغه خوالزي داغه نه مال وغواړي دغه مہر وغواړي وليسالوا ما انفقوا هغه دې هغه څه وغواړي تاسو نه کوم چې هغه خرج کړی دي ذالکم حکم الله دا د الله حکم دی د الله قانون دی فیصله کوي په مې تاسو کې والله علیم حکیم بیا خبره داسې راځي هغه نه ادا کوي کوم زنانه چې لاړ شي هغه ته د مؤمنانو نه او څه زنانه څه پنځه شپږ زنانه مرتد شوی وتلوي دا چې واپس لاړ شو هغه وی چې موږ نه ادا کوو بیا بس کوو دا غي حل خو ده چې کله دا غوي زنانه راشي دا غوي زنانه نو دا غي مہرونه بیا تاسو هغه ته مور کوي ام دې کسانو ته ور کوي دا د کوم زنانه چې الته تللی دي فروا ان فاتکم شیء کچه تفوت شي لاړ شي سشي تاسو من ازواجکم تاسو د بیبیارونه ال الکفار کافرانو ته فعاقبتم نو بیا تاسو نمبر راشي بیا تاسو وار راشي یعنی هغه دا غوي زنانه راشي اوس په تاسو پیسې ورکوي نو فات الذين ذهبت ازواجهم نو ورکه دا مالونه هغه چاته چې دا غوي بي بیان تللی دي کافرانو ته تاسو نه مثل ما انفقوا په شان دا چې غوي په دې باندې خرج کړو او ویریږي دا الله نه هغه الله چې تاسو په هغه باندې ایمان راوړي یا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات اې پېغمبره! چې کله مؤمنانې ښځې تا ته راشي او ستا سره بېعت کوي په دې خبره چې شرک به نه کوي د الله سره هېڅ څه شی او غلا به نه کوي او زنا به نه کوي، دا غټې غټې خرابۍ وې چې په مشرکانو کې ورپکې وې چې نور خبرې خو نور هم د دین دي، ولا یقتلن اولادهن او خپل اولاد به نه وژني، ولا یأتین ببهتان یفترینه او هغوی به الزام نه لګي بهتان به نه جوړي یفترینه چې دوی خپله جوړ کړی بین ایدیهن و ارجلهن په منځ د خپل لاسونو د خپو کې مطلب دا چې په خپل جوړ کړه ایس بل طرف نه څه شي نه ولا يعصينك في معروف او په معروف کار کې ستاسو نافرمانی نه کوي فبايعون ان توسر بيعت وکړه چې دی بيعت کوي او بخنه غواړه د دې لپاره د الله نه یقینا الله بخون کې مهربان دی یا ایها الذین آمنو دا اخري حکم هم په دې آیت باندې ختم کو اے مومنانو لا تتولوا قوما دوستم کوی دا قوم سره غضب الله علیهم چې الله په هغه باندې غضب کړی دی قد یئسوا من الاخرته یقینا دیو مایوس شوی دی د اخرت نه کما یئس الکفار څنګه چې مایوس شوی دی کافران من اصحاب القبور د اصحابو د قبور لري قبرونو والونه یعنی دا ژوندۍ يهوديان دسی مایوس دي دا ژوندۍ يهودي يهوديان یئسو دا يهوديان مایوس دي من الاخرت د اخرت نه کما یئس الکفار دا من د بیان د پاره دی د دې قبرونو والنه نه څنګه چې مایوس دي کافران چې په قبرونو کې پراته دي یعنی په قبرونو کې پراته کافران چې اوس خدای عمل مهلت نه ملاويږي نو هغه مایوس شوی دي د قشان د ژوندۍ يهودم مایوس دي سوره الصف مدني سورت ده او دا صورت په ترتیب د تلاوت کې 61 نمبر دی او په ترتیب د نزول سره 109 نمبر دی د سوره تغابن نفس نازل شوه دی موضوع د دې صورت مسلمانانو ته په ایمان کې د اخلاص اختیارولو او د الله په لار کې د جنگ کولو حکم دی چې د تور کړی شوی دی بسم الله الرحمن الرحیم همیش د نرانو سره ورسره د بوزدل او بغیرت سره چرتم د کامیابی نشان نه بلکې هغه سره د شکست نشان ورسره او د الله مددم د دې بهادرانو سره د بهادرانو په کتاب کې او دا غوي په ډکشنری کې د شکست نوم نه یا خو غالب کیږي او یا شهیدان کیږي او حتمی او آخری فتح هم د حق کیږي او تاسو یعنی د قول او د عمل تضاد ختم کړي ان الله يحب الذين كبر مقتا عند الله ډیر سخت د غصې خبره ده د الله په نسبانه سخت ناپسندیده خبره ده ان تقولوا ما لا تفعلون چې تاسو وای هغه څه چې کوي نه دا ډیره سخته د ناپسندیدګۍ خبره ده ان الله يحب الذين يقينا الله محبت ساتي دا کسانو سره يقاتلون في سبيله چې داغه په لار کې جنگيږي کأنهم بنيان مرصوص گویا چې دا دیوال دی د ولي کړې شوی سیسه یا د تانبه و اذ قال موسی لقومه یاد کړه هغه وخت ویلو موسی علی السلام خپل قوم ته از ما قوم ولې تاسو ماته اذیت او تکلیف راکوي او یقینا تاسو پوهیږئ چې دا الله پیغمبر هم تاسو ته راغلی فلما زاغوا نو کله چې دوی کاږه شو ازاغ الله قلوبهم نو الله کاږه کړل د دې زړونه قالوا هذا سحر مبين ودا خو ښکارا جادو دی ومن ازلم سوق د ډېر لوی ظالم ممن دا غچانه چې وتړي په الله باندې دروغ او حالان کې درا بلل شوی اسلام طرف ته او الله هدایت نه کوي قوم ظالم ته یریدون دی غواړ لیوتفی او نور الله چې مړک مړک رڼا د الله بافواههم په خپل پکو باندې والله متم نوره او الله پوره کون کې د خپل نور دی د خپل دین غالبون کې دی اگر که کافران دا خبره بده غني هو الذی لا الله غزاد د چرالګي خپل پیغمبر په هدایت سره او په دین حق سره ليظهره دې لپاره چې غالب کې په ټول دینونو باندې ولو کرے المشرکون یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو هل ادلکم ایز تاسو خبر نکم علی تجارت په یو تجارت باندې تنجیکم چې تاسو به بچ کی من عذاب الیم د دردناک عذاب نه هغه تجارت سره تؤمنون بالله تاسو په الله باندې ایمان راوړی دغه پر رسول باندې او تاسو به jihad وکړي دغه په لار کې د الله په لار کې په خپل مالونو باندې په خپل ځانونو باندې ذالکم خیر لکم دا تاسو لپاره ډیر غوړه ده کچرته تاسو پوهیږئ بخنه به وکړي تاسو ته ستاسو د ګناهونو نه نه باسي به تاسو جنت ته چې بهیږي به لاندې د هغې نه نهرونه و مساکن طیبتا او ډېر بهترین پاکیزه ځایونه فی جنات عدن په جنت ته همیشوالي کې ذالک الفوز العظیم و اخرى او یو بل شی تحبونها چې تاسو ډېر زیات خوښوي یعنی په دنیا کې د مؤمنانو فتح او کامرانی او غلبه ډېره خوښوي هغه سره نصر من الله چې مدد دی د الله د طرف نه وفتح قريب او نزدې فتح ده وبشر المؤمنين او خوش خبري ورکه مؤمنانو ته يا ايها الذين امنوا اي مؤمنانو كونوا انصار الله شي مددګاران د دین د الله كما قال عيسى ابن مريم لك څنګه چې ویلو عيسى زوی د مریم حواریین ته من انصاري الى الله سوق دي زما مددګاران د الله د دین د پاره ویلو حواریینو مونږ مددګاران د دین د الله یو حواری د هر پیغمبر ملګری هغه ته حواری ویل کیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم د دې تشریح کړی دا د هر پیغمبر د پاره حواری وی ملګری وی زما حواری ملګری زبیر ابن عوام دی هم دغه شان د عیسی علی السلام د دې ملګرو په باره کې چا دا ویلي دا د حورون نه لفظ دی حورون سپینوالی ته ویل کیږي یعنی سپینول دا دوبیانو کپڑے به پاکولې د خلکو ان دای کسب او پیشه وا د دیو جن دیو ته حواریین ویل شوې دي خو د حواری مدد معنا ده مددگار نو زما مددګاران څوک دي نو دا مرګري را پاس لوي موږ د الله د دین مددګاران یو فآمن طائفه من بني اسرائيل نو ایمان راوړ یو ډلې د بني اسرائيل نو بل ډلې انکار وکړو فأيدنا الذين آمنوا نمز محکم کړل تایید کوم دا کسانو چې ایمان راوړو په خپل دشمن باندې فاصبحوا ظاهرین نو وګرځیدل هغوی مغلوب غالب شو یعنی دشمن مغلوب شو او دا مؤمنان الله غالب کړل سوره الجمعه مدنی سورت ده 62 نمبر ده په تلاوت په ترتیب کې او 110 نمبر ده په ترتیب د نزول سره د دې سورت دوه رکوګانې دي یو وړمبنۍ رکو د غزوه خیبر نه پس نازله شوې ده او دویم رکو د هجرت نه فورا پس چې د پای کې د جمعې د مانزه خبره ده او د جمعې د مانزه آداب دي دی دا وجه د دې دا و چې د يهودو په نسبانه د هفته ورځ محترم او د عبادت د پاره خاص و الله تبارک وتعالى د مؤمنانو د پاره د جمعې ورځ متعین کړه چې دا د هفته ورځې سره چې کوم سلوک بنی اسرائیل کړه دی چرته تاسو هغه سلوک د جمعې د ورځې سره ونه کوي چې دا تاسو د عبادت لپاره خاص ده نو داسې نه وي چې تاسو د بنی اسرائیل په شان د عبادت ورځ د خپل کار لپاره خاص وګرځوي او بل ورځ د ځان لپاره خاص کړي دا د جمعې ورځ د تفریح د پاره نه رستاسو د دې د پاره تاسو بری کې ودونو لاله شي او تاسو خپل ټول فنکشنز په دې کې وکړي او بیا چې د جمعې په ورځ کې مشکلات پیدا شي نو بیچاره په دې کې خو زموږ مشکلات دي د جمعې مونږ پکې حائل دی دا پکې د لوی باندې کړی لوی انتهایی حماقت دی بیوقوفی ده د دې لوی لوی خلکو په عقل باندې سره حیران شي خو چې کله بی دینی راشي نو بیا خو عقل هم کار نه کوي وې دغه د جمعې مونږ زمون په ټولو تقریباتو کې لوی رکاوټ دی د دې وجه نه دا چټي بدلو د دینه دا به د اتوار ورځې ته کو چې زمونږ ټوله بدمعشي او سرکشي او څه چې کو بغاوتونه هغه آزاد وکړې شو ځکه نور منځونه کنه کو نو د جمعې د مونږ خو کو کنه یو سړی به وي روجي نه نیو پښمنه وکاو نغه کور علا ورته وی چې ظالمه چې روجه نه نیسي نو پښمنه مونږ سره په لیوان پازاوي نغه ورته وی دوم رغټ کافر خدای ما چې روجي نه نیسم نو پښمنه وم نه کوم نو دا هغه دی نو وی چې دا په جمعې په ورځ باندې کله کله څه فنکشن راځي نو مونږ هغه جمعې مونږ د وجه نه غره باندې خرابېږي نو د سره بره ارسه خبره ختمه کو نو دیو د جمعې د ورځې هغه چوټي ختمه کړه او اتوار ورځې ته واړوله دا ځکه چې د دیو په سرکشو کې د دیو په بهایای کې او د دیو په ظلمونو کې او په بغاوتونو کې د جمعې مونږ د دیو لپاره رکاوټ ګرځید دا په خپل ځان له یو بغاوت دی نو الله تبارک وتعالى د جمعې ورځ د مؤمنانو د عبادت د لپاره خاص کړل او دا غي احکام مونږ تراولېګل بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات تسبيح بيان د الله د لپاره هغه چې په اسمانونو کې په ځمکه کې دي الملک چې هغه بادشاہ دی القدوس چې هغه ډیر مقدس او پاک دی العزیز چې عزیز او حکیم دی هو الذی لا غزاد دی بعث فی الامیین رسولا چې لګلې دې په امیانو کې امیینو نه مراد د عرب دي د د لیکل لوستل نه به خبره رسول یو پیغمبر دی محمد صلی الله علیه وسلم منهم د دیونه یتلو چې لولي په دیو باندې آیاتونه د الله او تزکیه کوي د دیونه پاکي دیو د شرک او د کفر او د ګناهونو نه او تعلیم ورکړي دیو ته د کتاب او د حکمت او یقینا نو دیو د دینه مخکې په ښکارا گمراهی کې و اخرین یوازې دیو ته نه دی او نورو تم دا پیغمبر دی منهم د دیونه لما يلحق بهم ثم لم يحملوها بیا دی پاغي باندې عمل ونکو کمثل الحمار دا د خر په شان دي مثال د دیو د خرو دی يحمل اسفارا څنګه چې خر کتابونه بار کی نو خر په کتابونو باندې عالم کیږي نه څوک ته مولوی سی بیا نه وای فارسی متل دی وی چون خر عیسی گر به مکه رود بیاید هنوز خر باشد د عیسی علی السلام خر که مکې ته لاړ شي او واپس راشي نو هغه حاجی صاحب نه ګرځي بلکې هغه هم دغه سي خري نو څنګه چې یو عالم ډېر لوی علم کړی دی دا خو د اهل کتابو د یهودو د علماو په باره کې نازل دی آیت خو قران کې چې کم آیت کم خبره دا غوی الله نقل کی نو هغه زمونږ د پارم ده نو هر هغه عالم چې په خپل علم باندې عمل نکي او د دې حق نه ادا کوي ځکه ده د قران علم او د دین علم چې ورکړ شو یو لوی ذمہ داری ور حواله شو دا ذمہ داری نه پوره کوي او د دنیا لالچي جوړ شي دا علم هیڅ علم نه دی فرمای د مثال په شان د خر دی لکه خر باندې کتابونه بار کا نو د لایبرری د کتابونو نړیر ډکی کنه خود ته عالم نه ویل کیږي په یو بل ځکه الله د سپی سره مثال ورکړی دی چې لالچ شروع کی د دنیا د پاره دین پری دی او خپل علم نموزي د مثال د سپی په شان دی څومره چې څنګه چې سپی لالچي دی نو دیم داغه په شان ته لالچي ګرځېدلی دی بئس مثل القوم ډیر بد مثال دی داغه قوم داغه کسانو چې تکذیب کړی د الله د آیاتونو والله هدایت نه کوي قوم ظالم ته قل ورته ویا ایه الذین هادو اے هغه خلکو چې تاسو يهوديان جوړ شوی یې که تاسو دعوا کوئ انکم اولیاء لله چې تاسو د الله دوستان یې من دون الناس د خلکو نه بغیر فتمنوا الموت نو چې د الله دوستان یې خو جنتیان یې کنه نو زی مرګ وغواړي نو چې مرګ وغواړي نو الله به فورا مړ کی نو بس ټیک تاسو جنت ملاوي ګرو زی ورته کنه دا چې اوس چاته پته ولګي چې زکه اوس مړ شم ماته جنت ملاويږي دا دماغ به خراب چې به مرګ نه غواړي بیا نو دیو ته الله فرمایي دې مرګ وغواړي که تاسو رښتینی یې الله فرمایي ولا یتمنونه ابدا هرگز دیو مرګ نه غواړي نشي غوښته ځکه دا ورته پته ده چې موږ څه لګلي بما قدمت ایدیهم په سبب د هغه اعمالو چې د دیو لاسونو مخکې لګلي دي والله علیم بالظالمین او الله علیم دی په ظالمانو باندې قل ورته وای ان الموت الذي تفرون منه یقینا هغه مرګ چې تاسو ته تخته فانه ملاقاتکم دا به تاسو سره خامخا ملاویږي بیا به تاسو واپس کړی کیږي هغه ذات ته چې هغه عالم دی په غیب او په ښکاره او په ينبئکم نو خبر به کی تاسو په هغه سم چې تاسو کول بیا پرې رکو کې د جمعې د مانځه احکام دی فرمای یا ایها الذین آمنو ای مؤمنانو اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه کله چې اذان وشي आवाज وشي د مانځه د جمعې د پاره فسعوا الى ذکر الله نو تاسو منډه کوي ذکر د الله ته یعنی مانزل جمعه ته او داغه نمخې خطبه ده نو خطبه ته منډه کوي وزر البيع او خپل کاروبارونه پریدوي ذالکم خیر لکم دا تاسو لپاره ډیره غوره ده ان کنتم تعلمون یعنی د جمعه ته حاضرېدل او دا خپل کاروبار پرې خودل دا تاسو لپاره ډیر غوره دي ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ په خپل مصالح پوهیږئ فإذا قضيت الصلاة نو کله چې منز پوره شي فانتشروا فی الارض نو تاسو په ځمکه کې خوار شئ وبتغوا من فضل الله او ولټوي فضل د الله نه رزق د الله تر طرفنا او یادوي الله لره ډیر ډیر لعلکم تفلحون دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ دا چوړم بنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وخت یو اذانو او بیا د خلفای راشدینو په وخت کې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د زمانه پورې دا یو اذان او یو اذان هغه چې څنګه به منبر ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وختو نو اذان به ویل شو همدا اذان د دې نه پس چې کله سستی رااله نو رستن رست بیا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې یو بل اذان د وخت نه مخکې ویل شو چې خلکو ته پته ولګي ځکه د رسول الله په زمانه کې به خلک دا ځان غرسنه مخکې مخکې را رسیدلی وو خو د خطبه د اذان نه پس خو بل اتفاق او د دې وړمبني اذان نه پس د ډیرو جمهور علماو د مفسرینو په منځبانه چې څنګه دا حکم دی وزر البيع کاروبار پرې دوي نو کړه دینه پس څوک څه ګټه وټه کین دا حرام ده ځکه دا الله حکم دی نو دکاندار په دکان کې ناس دی بل څو ټیکسي ډرایور ده نو لګ وچ لګ مزدوري به خیر ده وکم فرض ته براورسمه دا څومره ګټه چې وشو نو دا حرام ده ځکه چې الله منع کړی د دینه زموږ بد قسمتي خدا ده چې یو طرف ته د جمعې د پار اذان وشي نو زموږ لا په دفتر کې چوټي نه شوي نو د سار نه که چا تیاری کړی خو ټیک ده که نه نو بیا خو هغه سیده به کور ته ځي تیاری به کوي نو کله به د چا نه مونځ شوی او کله به ورسې او کله به ونه رسې او کله به وایي چې زه خو د ډیوټۍ په وجه باندې پاتې شوی دی دا ټول نقصان اصل خبره بنیادی دا ده چې د کم چا او د کم قوم اختیارات بی دینو تاواله شي نو الته خو بیا بی دینی راځي کله چې اختیارات د دیندار سره هغه سوچ تصور او کنسپټ چورته سره وای دا چې کله خرابي نو ټوله فیصله خرابي کیږي وای په لوخي کې چې دنه ګندګي پرته نو ګندګي ته تويږي او چې دنه صفا او بو صفا په پراتې نو صفا سونه تويږي نو په دغه لوخ کې چې سپ راتې نو هغه تخکته راتويږي الله دې دې ګند لوخ نو دې ګندګي نه موږ خلاص کی بل خبره دې ده کې زموږ د جمعې د ورځې د چټۍ په معاملې کې زموږ رویه ډېره عجیبه ده الله فرمایي د جمعې د مانځنه مخکې خو تیاری وکړي او چې आवाज وشي سیده جمعه ته مانځ ته ورسي او چې کله د مون نه فارغ شي نو بیا وزي کاروبار وکړي تجارت وکړي ځکه دا عظیم عبادت پرې کو دا وشو زمون خلک وسم به کوم زینو کې چې د جمعې ورځ پر دیر کې یو ځبل ځای خلک وسم د جمعې چټي کوي ناغو داسې کوي چې سار دکان کولاو کې د ماسپخینه پوري د جمعې اذان جوش نه منزل لاړ شي او د اذان نه پس بیا دکان بند کړي چکرې لګي دا رویه ډیر عجیبه غونته ده نه هغه مونږ چې کوم مطلب د دین هغه څه هم ډیر عجیبه وو بهرال حکم دغه دی و اداره او تجارتن او دا مدینه منوره کې کله چوڑم بنه هجرت وشو د هجرت نه پس چاته د آداب معلوم نو یو ځل د جمعې ورځ و نبی کریم صلی الله علیه وسلم په منبر باندې ولاړ دی تجارتی قافله را ورسېده او هغه आवाज یې وکړو چې راغې مال دا نو خلک وی چیر سره نه ختم شي نو منځ پرې خورو منډه ځاول سامان واخلي الله فرمایي په دې باندې حساب راولېګو و اداره او تجارتا کله چې دی ورسې تجارت او لهو یا ستماشه انفضوا الیها دیو په منډه شي هغه ته وترکوک قائما او تا ولاړ پری دی قل ورته وای ما عند الله خیر هغه چې د الله سره دی غډیر غوره دی من الله وی د دې تماشین او من التجاره او د دې تجارت نه والله خیر الرازقین او الله ډیر ښه رزق ورکوونکی دی سورۃ المنافقون مدنی سورۃ دی په ترتیب د تلاوت کې درش پیتم نمبر دی او په ترتیب د نزول سره 104 نمبر دی په سوره نور کې چې موږ د غزوه بن المستلق کوم واقع بیان کړو چې د انصاری او د مهاجر جګړه شوې و او هغه کې یو انصار ته आवाज کو بل مهاجر ته आवाज کو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورن راغی او جګړه را په دف کړه خو ابن ابی راغی هغه شروع کړه وې څنګه بدا کیږي دا ګوره تاسو دا ټول وی راوستل دا غزنه دلته متمالونه ورکړو مدد مو سره وکړو او د دې مثال خو ویلی سي لکه یو متل سم من قلبک لیاکلک خپل سپیله ډیر خور ډوډۍ ورکړ سور چې بیا تا په خپل وخوري ودا خو تاسو غټ کړل تاسو مالونه ورکړل اوس به تاسو وهی او بیا وی کله چې موږ مدینه ته ورسو لا یخرجن الاعز منها الاذل نو زمونږ چې کم عزتمن خلق دي هغه به د ذلیلان وباسي یعنی رسول الله او صحابه کرامو ته ذلیل خلق وي دا به وباسي د دې وجنه د څه ونه ویل شو خو د سفر حکم کو او په دغه سفر کې بیا هغه بل واقع د واقع افق هغه راغلی و د دې نفس چې مدینه منوره ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم را رسیدلې ده یا په لار کې ده دا صورت نازل شو ټول د منافقانو په باره کې د دې مزمت شوی دی اذا جاءك المنافقون کله چې راشي تا ته منافقان وایي مونږ گواہی کو چې ته د الله رسولې دا ابن ابي په پاسه ده د احد نه مخکې دا طریقه وه سره د دې دومره منافقتونو چې کله به د جمعې ورځ شو رسول الله په منبر ته وخوتو نو دا دومره به حیا او چې د براغه و بدرېده وې خلکو دا د الله پیغمبر دی د خبرې واوري او په دې عمل وکي او زما دی په الله قسم د دنیا خیر او د آخرت دوه ور پکې دی دا تقریر به وکړو د وحد نه چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم واپس راغی او ډم بنې جمعه راغله نو دې بیا ودرېده څنګه چې ودرې د صحابه کرام ور منډه کړه کله کې راونو نیغ اخبار ته وستو کینوي او چې څنګه کینه او چې ته دا خبره نه کې ستا منافقت ښکار شوې ده د په دې خلکو په سرونو خپې کې خو دي او بهر ته ود جمعات نه چې وطن ولته بیا چاره ونیو پیرا وګرځه د رسول الله نه معافي وغواړه دا کار دی غلط وکړو وی تاسو دلته کې راغل خلک امرا پسې راوستل او لم راته وی چې ایمان پر راوړل نو تاسو په وینا می ایمان هم راوړو اوس راته سوای چې سجده وته وکم ویره دا نشم کوله دی دا ټول دغه چې شروع د یو حسدو هغه دا چې د بادشاه جوړېده د هجرت د رسول الله نه مخکې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی نو د بادشاہي ټول لړه دړي وړې شو هغه ور د پسینه کې بلېده دلته الله آیتونه نازل کړل چې دی راشي تاسو نو وایي ته د الله پیغمبرې خو الله ګواه دی چې ته دغه پیغمبرې او الله پوهیږي انک لرسول چې ته دغه پیغمبرې والله یشهد او الله ګواه دی ان المنافقین لکاذبون چې یقینا منافقان دروغجن دي اتخذوا ايمانهم جنتا دیونی ولې د خپل قسمونه ډال دا قسمونه ډال جوړ کړي پس ود عن سبیل الله نو منع کړي دي خلک د الله د دین نه انهم ساء ما كانوا يعملون یقینا بد دي هغه کارونه چې دوی کوي ذالک بانهم امنو دا په دې وجه چې دیو دیو ایمان راوړی دی ثم کفر بیا انکار کړی دی نه ایمان راوړی په خپل باندې اقرار کړی دی او بیا په زړه کې پټ کافران دي فتوب علی قلوبهم الله مهر لګولې د دې په زړونو باندې په هم لا يفقهون نو دیو نه پوهیږي په ایمان باندې و اذا رايتهم او کله چې ته دی وګوري تعجبك اجسامهم نو د دیو بدنونو جسمونو او قد قامت به تا ډیر په تعجب کې واچي ډیر شاندار او خوشنما بر تخکار شي و ان یقولو او کدیو خبرې کوي تسمع لقولهم نو ته به د دیو خبرې اوري خو د دیو مثال دې سره کانهم خشب مسنده گویا دیو د لرګي تشي کوندې دي چې دیوال ته پرتی دي دیوال ته